ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزه عنه ثيابه لما روينا وينزه عنه الفرو والحشو والصلاح والخوف ولا يغسل عن الشهيد دمه نبشي من زلد شهيدنا يدوينه پردی کښو کنه دا یې پرې پوت شي و یزیدون ورزیتوي به که چېرې خپله جمعه یې کامه وه ای مسنون کفن نه چې کومه جمعه درې جمعې دي چې دینه کام کامه وي پرې به به وچوله شي پر کا پردیګو پښې خط نه پښې یا خطو پښې پردیګ نه پښې یا سار بر باندو کنه دوی جمعې به ساري بر باندو به بل جمعه به وروغسر شي کنه چې هغه ساري پښې پټ شي وینکسون اي خالقا د جمعه چې زړه شي ډېره مینده وغوند زړه شي بیا ثوب رسون هغه نه باب افتحال ته ولا شو ده ومن ارتوسا مجهول استعمالږي ملای دې معلومه کړي ارتوس ساده ومن ارتوسا غسلا کیم سړای چې په شهادت سره مطالعه وکړله شهادت سره په دې ټیم تیر شو دې ته به غوسه ورکول شي بلکې څه د ژوند که نه نه خوند وخوستو ځرون فایده یې وحاصله کړله بیا دې ته که نه ارتساس وي که نه بیا دا مرتس فی شهادت ته بیا ته به غسل ورکول شي لأن بذلك يخف أثر الظلم ځکه چې په دې ارتساس سره ا د ظلم اثر لشکې کام شي فلم يكن في معنى شهود فلم يكن في معنى شهود شهداء خود بدا نګذري په معنى د شهیدونو د خود شه کنه هغه غریبون خلوصي کنه سمدستي وفات شوي دي کنه اته ور نه ورکړه شو او دا غسل نه ورکول دا مخالف القياس خبره ده اصل خدا چې مړي ته به غسل ورکوي کنه خو چې کوم دې شهیدونه په په شان وی کنه هغه نه منوي به به هغه د سره ملحق وي او کینه ممنوع نه خلاف شي به خپل اصل ته بیا ګرځي غسل به ورکوي والاتصاص دا شرعي منادوه او یا داوا یا درای وکړو درای وشو سو کان دمر ورسو چې ډاکټر مکټر په سره ولود ستنه منې ور کړې ده ګلی منې ور کړ بدنه بعد مړ شو دا غ شهید نه ده او یون کلم المعرکه ته یا د میدان جنگ نه کړ شو اندا یو ول شو هذه کوله کې دوه دې کنو مړ بیا وروي خستو کنه و اين رول لو كيم ترول مركز ترول سنگر ترول شوان دايو لانه نال بعض المرافق الحياه ذكا چې دې سړي من دل زنا منافع زنا فائده دي حيات د ژوند یې کنه آی مندلې او ته حاصله شوله نه دا شهید نه ده دنیاوی شهید ده هغه اخروی شهید دا چې کومه درجات دي شهیدګان به ته ملويږي خو چې کومه دنیا ول احکام دي کنه آی به نه کاټ شي وشهدا خود مات عتاشن شهیدون یو خود خواو کنه مړوي تږي مړوي کنه هغه بالکل داسې کنه یې بنوي ته ملوي دی کنه والکاسو تو دار ولې مو هغه پیولا او هغه ګلاس په دې باندې ګرځول شو دې ته ورکول شو یو به وته شراب کړه بلته شراب کړه چې ته ورای ته ورای کنه ای به غریبو نوې شل کنه فلم یقبلو ودې کبیله نکړه ای به نه قبلو له خوف من نقصان شاته د ډور د نقصان د شهادت نه جاسوي کې پښاش مې فرق ورول شي الا اذا حملا من مارکه من مسرعه مگر هغه شهید دا چې روډ شي د خپل زوی د پروتل نه کای لا تتاول حیولو دیګه دی پره لا تتاول حلو چې وسیون په باندې ونه خېړي په سیو کې میدان جنگ نه چې ژوندای روړ شي خیر تر ور شو یا مرکز تر ور شو کنه بیا په یار شي مر شو یا په مرکز شي مر شو به داغه بیا شهید نه ده دا کچره دغه ډول وروړي کچې دوته دشمن وسیون دي چا پر ونه خېږي کنه یا ټینکی نه دی یا چې دشمن در نه یې نسی دا غا بیا کنه شهید ده چې در مر شي احیای او دا غلمیز پرس کېدل د احکام د ژوندۍ نه دي چې شریعت میز په دبونه پرز بلی مری مه چې شریعت د ژوندۍ شمه چې دا ژوندۍ ده قال ویل دي هدی ملو چې وهذا مرویون عن ابي يوسف رحم الله دا روایت شو امام يوسف صاحبنا ولو اوصى بشيء من امور الاخره كان اتصال النبي يوسف رحم الله کچېره وصیت وکړو په یو چار باندې په سشي باندې د چارې د اخرت نه دغه ارتساس ته د امام ابي يوسف باندې کنه د حرت مو د وصیت کو چې مونږ کنه رژه پوت دي ها او زه سمره هغه رژه مې کنه مو په ژوند شي قضا مې نه وروړي هغه رژه په دیا پر کیسه یا مدینه نه خل شوې دی په دیا پر کیسه دا ارتساس ده هغه شهادت یې کنه ختم شو لانه ارتفاق ځکه چې دا یو پیدا او خستل دي د مر ژوندای کنه چې هغه بوج دې کثار نه وتریو وایند محمد الله یکونو امام محمد صاحب نو دې کنه دا غن ارتساس لانه من احکام الواسطه ځکه چې وصیتي نه د احکام د مړي نه دي وصیت هغه نه مړه کو البته که دنیا متعلق وصیت یې وکړو دنیا چاره متعلق نه په پلکی مې د مرکز زادو پلکی دا مرکز زادو باندې کنه پلکی شي مې خرڅ کړه دا کار سوداګر سایر وګړه مو په نه خرڅ کړه ورکوي سه پلکی مې بلا شي پلکی نه کړه دا کنه مې قبضه کړه بدا په اتفاق سره کړه دا ارتساس ده صحیح دا دو چې امام ابو یوسف صاحب آئے محمد سره ګاردا چې د خراب مترک موسیاتو کو په دې باندې د پنځ بنا وکنا شهادت نه خراب پیږي ومن وجدا کثیرا فی المصر غسلا کیم سای چې مندل شو کنه مړ په شار شې ته به غسل ورکول شي کیم سای چې مندل شو کنه مړ په شار شې ته به غسل ورکول شي شار دا یا کلا دا یا کټکای دا کنه په کلی شنه نه مړ شو دا یا کلی څنګه بالکل نږدې دا بودی څنګه نږدې دا به ویتا غسل در کول شي لأن واجب فی القسامتو ودیتو ځکه چې واجب په دغه شو کنه قسمات ته ونه کې دي یا کتل پاته چې نه لګېږي چا مرده کنه په شار شي مرده یا په کلی شي مرده یا نږدې یا نه نه او دا دې کنه په دې کلی باندې کنه شپږ مړه قسم روغلا ده کنه او دا به نه کې پرې کوي او شهادت هغه ده کنه چې په کتل باندې کې ساس سره نفسي کنه فخف اثر ظلمه بیا لک شو کنه اثر د ظلم هغه بیا لک شو الا اذا علم انه قتل بحديده ظلمن مگر و ته بیا په شار شې مين لای مړه پکړی شوی کا چې دا ملي موي چې دا مشوا دا په ترابو نه خو په ظلم سره مړ ده لان مثلا د مر پاتو چې غلې مړ ده چا غلې وې دل کان چې غلې نه وی کنه شپې دغه څه کنه خلک روزي کنه غلې غلې مړ کړه ده په ټپک لګېدل دا یا په چپ په چوره په چوره لګا ده کنه غلی نه وي خدا پته نه وي چې هغه زید وو کامر وو کبکر وو دا پته نه ولګې ده دا هغه شهید ده کنه عینن کا په نوم پته نه ولګې یا که چې هغه چې کنه حکیم یو کنه زید وو کامر وو کبکر وو خو دې مر پته وا چې غلی نه وي د کومار وی کنه جتا و ایګ نه مر شو ده کنه بیا دا دې کا قسمت نشته دوته نه کې نشته کنه دیګه سا کنه پته دوی چې خپل یو په پاوا خپل کنه غنه ګرځي راځي کنه او په نزد شخین بنده صاحبین بنده ما لا یلبسو هغه الا چې متاله نه ور کوي دا څه درنه الا دو تیرا پیرانه دو خو کنه درنه دو چې صاحب په بنده اول شي یا صاحب په بنده وشتل شي به متاله نه ور کوي به په دکا بنده صاحب یوي کسیف لکثیره کسا هغه کسیف تیرا غونډه دا ما لا یلبسو کسیف هر هغه لا چې متاله نه ور کوي په شان دې تیره ده يعني هغه ځکه شهید ته ویل شي قتل بالمسقل امام صاحب په نوم ده کنه دا شی بیا مد ده کنه په غاټه اعلی دی ویلو په درنه اعلی تیجه دی ویلو شی به مکنه شی بیا مد ده په دې شی کنه کې دی په دې شی کې ساس نشته په دې باندې کنه شهید نشي وته ویلا ويعرف الجنات ان شاء الله تعالی دا په جنات شی کتاب جنات شی شاملی مشي کلا پکته من دروا ومن قتل في حد او قصاص غسلا وصلي عليهم دا کنه ټول په لکه مې قیدینا په شپږ قیدینا ولګیدل کنه په دا شپه کې دې شي چې یو کای نه پسې فرق ها تو هر نه دا پوک نه دا کیم دې کا ذکر شو طاهر دا بلغ دا یعنی غلپوکا دا بلغ دا کنه ولم یجب به عزل مالیون سم مالی کنه عوض پا باندې نرسی کنه او یعنی کساس پا باندې نرسی کنه یا مسلمون ځکه یا کنه اهل حرب قتل کړه دا یا بغیونه قتل کړه دا کنه کو ته طریق قتل کړه یا چې پکې معلا باندې وی کنه دغه تشهید وی ته ویل شي دا که شي چې کنه کچیر یو کای ختم شو بیا شهید نشي ته ویل ته مې کچ دا کامه دنیا و د حد وایو کامل شهید نشي ته ویل کنه چې خیرات ولاده او دنیا ولاده کنه او که په داسې زنه شرطي نشته او زنه نشته په شي کنه د خیرات شهید به وی کنه شو دا دو کنه په جنب په حي شکتل شو لا یا سعید په جنبات شکتل شو د اخرت له شهید چې کوم درجات او سببینا ذکر شوی دي کنه امر تبع ته ملاو کنه خو دنیا ول شهید نه کچ غسل به ورکول شي کنه او کفن به ورته بدلول شي یا درنګ کنه شایو سعید کنه چا په کنه په خطا په خطی سره مړ کړو په کثیر باندې قصاص نشته کنه په باندې قصاص نرسي په باندې نه کرسي خو سړی شهید ده کنه لکه چې ظلمن قتل شو ده کنه دا حد ګناه ده اېدو خو جرم نه و اېدو مو خو اعلان کو کنه یا کنه څنګه دا غوا چې کنه دکیم ارتساس یې کړه ده کنه دا شهید لګیدل ده کافر له سره لګولا ده یا ظلمن له سره لګیدل ده کنه خو دې بر ژوندای ونه و چې دکنه علاج کړه ده یا کنه خروق یو کو یا شوق کو یا واسطینه وکړه کنه ا دنیا ولا شهید احکام به نه سکیت چې خدای آخرت ولا شهید هغه اجر ته ملاو ده کنه فاب نه نه خرو پیږي هغه ته ملاوي دي بلکې د آخرت ولا شهیدون کنه نه را ډیر کنه اسباب دي چې پیسې را کنه سړی د آخرت ولا شهید بل شي و هغه درجات ته رسیږي کنه چا کیم کنه اسباب په شپیدو شي دغه علمونه وشاله ده چې کیم سایت عارف په صورت یاسین ته لکنه تروي او په دې شپه شمر شي کنه دغه شهید ده درنګي کنه طالب علم چې کنه ا سبق په دوران شمر شي کنه طالبي په دوران شمر شي کنه هر چې ته وی کا پکیر شي کنه کپ منصا شي کنه ولای کنه طالبي دوران ده کنه سبق یې پریشان ده کنه هغه شهید ده که پته به مړ شي په شي کنه ومن قتل في حد او قصاص غسلا وصول یې لري کوم ځای چې قتل شو په خدن قتل شو په دبو نه کنه خد وو حد زنا دا یا حد شرب دا کوړې ور کولې شي کنه کوړې کوړې نه مړ شو یا په کسات باندې مړ شو اته قتل کړو دې سړي قتل کړو کنه په خپل کنه نه کساس وو خسل شو او دې ته به غسل ور کول شي او په دا باندې بل میزا کې چې کنده غا شهید نه ده لانه بادر نفسه لافاعه حق د پر د وستو کې د رزمدي د لاتلا پکا د لار رزمدي د پر کنه اچا په دې باندې پیر نه وکنه سر نه پر کړی هم فلا يلحق بهم نه دا کوم سای کچ کې سسل مشو دا یا حدل مشو دا کنه دا شو دا د خطه نو رسیږي کنه سر نه ملحق کړي ومن قتل من البغات وقطع طريق لم يصل عليه کوم سای چې قتل شو د بغيون نه بغي وکنه چا قتل کو یا کو ته طریق کو چا قتل په بجنه کنه لمین نه کېږي کنه مسلمان به پابند مين نکو لأن عليا لم يصلي على البواتا هر تري سي به بغيون بند مين نو کړه زجرن چې خلک ته کړه د عبرت ملاو شي کنه چې خو د مر سنگین ګناه ده چې څه کې جنوزیر میزان په بند کنه مسلمان نو ورلړي کنه چې خلک دغه جرم پرېړ دي به تور سزا ده به تور زجرن ده کنه کچا په وکړلو کنه څه بده خبره نه ده کنه مسلمان رساله ته وایي چې مسلمان ده کنه او عبرت ته پر کنه چې خلک نه مانی شي دغه یو سزا ده و یو طریقه د دې ګناه ختمو کې د پر چې څه تمین نه پمنه کو کنه په داس بدول سړي باندې باب صلات فی الکعبه ته دا باب د بیان د مزش په کعبه شریفه شې نه نه ترجمه درما دا چې صلات فی الکعبه په کعبه شې نه لمیزه هو چې کله کان باب تفصیل شې شي به بلش کې کنه مسئله په دې راځي یو تا شې شي کابل میز به نه بلکې ا ک ا ب ه چاپ چپل میزه په کابه پوس په چات باندې میزه هابا ذکر شي اصلات في الكعبه جائزه المس په کعبه شي جائز ده دا به په یو ورې ده کنه باب صلات سره تعلق لري اسمه په باندې تر شي وی کنه نه را ډېر به بي نه کنه تر غلي وی خدای پرېښو دې پر چې په کعبه شي نه نه خدای خو ډېر تبرک ولا خبره ده کنه چې په باب برکه مسلې باندې کنه کتاب صلات خاتمه روشي دا یې پر پرېښه ده اصلات في الكعبه جائزه المس په کعبه شي نه نه دا غره وده فرضها ونفلها فرضها رودي ونفلها رودي خلاف للشافعي رمنا فيما خلاف سبب ته مشفي لا بدوالي شاوي چې نه نه خو نه فرض پښې کېږي ونه نه نفل پښې کېږي کنه ولې مالک في الفرض او خلاف سبب ته مولي سره په فرض شي امام مالک سره چې فرض نه ورو نفل پسره ودی امیر دلیل چې لانه سلسم صلى في جوف الكعبه يوم الفتح نبي اسلام المس کا دا په کعبه شنه نه د فتح مکه په مقابله نه نه په دې په شکل نه نه ولانها صلات استجمعت سرایت ابل دا چې دا یو المس دا چې ټول سرایت جمع شوی دی یو شاته ختم نه ده کنه حتی کې چې استقبال کې بلته شتا په شه بیا څه وجه دوی چې دا راو دن شي کنه له وجود استقبال کې بلته وجود کنه د واجب موجودګي د استقبال کې بلنه کې بلته استقبال راغله ده دیکھ روی نه بیلی خدا وجه بیوی کنه نر خو د سینا اخته خطا پکې دی مکانه پکته کنه یا ته کړه دا وخت کنه خدا بیوی کړه چې استقبال کې بلیت اندر سي چې نه پس ودرې خو یا به دې دی ورته درې یا به اته درې یا به ته کنه ټوله کابه ته نو درې بي چې ټوله کابه ته چې بهر بیا نه کابه ټوله کابه ته نشي ودرې دای کابه غټه دوه سای خو کنه وړي کوي کنه هغه یو جسته درې کنه نه کنه دا کنه دا کابه ته بلور د چې کیم دی ورته ودرې کنه لکه څنګه چې بهر دی ول په طرف باندې د مخ دولې دا مکنه مغرب په طرف باندې او مقتدی لر مخ وته دو کنه مخ یې مشرق په طرف ته د امام شو ته د شور وړه ول کنه دا رو د میزه صحیح ده کنه لکه چې دواړه کعبه ته ویلوړي کنه لانه متوجه قبله ته ځکه چې دا مقتدی متوجه ده قبله ته ولا يعتقد امام الخطا وعقيده لري که خپل امام د خطا دغه کې دا نه چې امام خطا ویلوړ د وځي ګوري کنه بخلاف مسئله تخری په خلاف د مسئله تخری نه چې کعبه ونه ورکوي و هر یو کنه سوچ وکړو امام سوچ وکړو چې کعبه دولې دو مقتدی سوچ وکړو چې کعبه دولې دو ودرې دو کنه او مقتدی ته پاته و چې امام دولې لور ده کنه بیا د مقتدی علم نه صحیح کېږي کنه ځکه چې اگر کده وی چې ځکه کعبه ته لور خدا خو په امام خو فتوا لګی کنه چې هو قبله ته نه لور کنه خو ته لور ده بیا ځکه صحیح کړي او په یو سره څه وکنه اگر که مقتدی د امام نه خلاف لور ده خدا کې دا دو چې امام کې کعبه ته ویلور ده کنه خاطر شو نه ده نه دا صحیح ده ومن جعل زعم منهم زرو الى وجه الامام او چا چې وګرځوله په دې شیخ خپل شو په طرف ته مخته امام بلم ته یو صلاته به دغه صلیب من نه صحیح کیږي چې د مقتدی شو وي او د امام ور مخته وي کنه به دا کې نه صحیح کیږي اگر که دواړه کې قبله ته ویلوړ ده لتقدم یې علی امام حضرت روایت چې تقدم نه په امام نه شي په امام نه به مخ ویلوړ ده چې د مقتدی ور شو وي او د امام ور مخ وي کنه او دا خاص راته چې مقتدی به مخ ته ویلوړ وي کنه امام به ورسه پس ویلوړ وي به دی وجه نه چې کله کابه نه خطر شو دي دی وجه نه کنه چې مقتدی په امام نه مخته شو دا به ځکه مين صحیح کړي دا د ټول ټول سپورت صورتونه مصور دي کنه سپورت نقشې دي هغه صورتونه دي چار تا پچار زر بیر که چار چا سولا سورت تینا شولا دا غا سورت تا کنا چه د امام شو تا کنا ای مقتدی بیر مخکا لکه عام طور بنده کنا امام مخته ویلوڑی مقتدی کنا امام شوی دی مشکل مقتدی کنا ایور مخوی ها دا سورت خدارا ورا و کنا مقتدی وی تا بدلوه د امام شی طرف تا کنا ور مخ کوي کنه امام مخ سرتا و د امام شي طرف ته کین طرف ته کنه امام شو طرف ته کنه مقتدیا ور شو شي دا سوي سره تو دي دوغه تا کړه کې امام هو خلا کنه امام په چې په زوی وردا و د مقتدی چې وته بدلوي کنه امام مقتدی ور شو ته ور مخته او یا کنه ایګه طرف نه ویور ده کنه دا خو امام ولا بدل شو تا امام کنه شای مت شو د امام کین مت شو کنه او امام مختار ودار وا مختیو ته بار کا او امکان امام مختار ته ویور ده کنه دا سرت نه راو دا باقی درې سرت نه خورو وی کنه چې شو ته ورو درېږي مرته ورو درېږي کنه کین مرته شی مرته کنه اته ورو درېږي دا یو سرت نه راو دوه ګلار به ده که نه چې د مقتدي که نه شای ور مټ شي که نه ا مقتدي ولې مخ مخه امام شوتا مقتدي ور مخته داسې بدلوه امام شوتا مقتدي ور مخته مقتدي داسې ودرو په تورسیا که نه چې د مقتدي شای مټ امام په شو په تراب باندې شي مقتدی مخ دل وروړول کنه چې د مقتدی کیر مو چې امام شو په طرف باندې شي کنه او مقتدی له مخ چې د مقتدی شو شي کنه امام شو شي کنه دا مقتدی بدلوا سر طرف ته ودروا کنه امام ته ور مخ کا امام ته ور سټ کا او امام ته ذکر شي مو ته بار شو امام ته کنه کی مونږ ودار شو د ټول سره ته راو دي دوک ته مقتدی سره کنه یره شي طرف ته ودروا کنه امام ته ور مخ کا دا غره ودا امام ته ور سټ کا مقتدی دوله ویور ده و امام دا سیلور ده کنه لرمخه مو دی ودروا برمخه ودروا کنه دا سرتنه ټول راو دی امام کین طرف ته مو تیر وروا کنه امام ته ورمخ کو د امام کین مرتا او د مکه مو تیر مخ ته مو تیر شور وروا کنه مو تیر دله مخ ویلور ده مو تیر کله لرمخ ویلور ده اده به کین مرتا امام کین مرتا طرف نه کنه او برمخه ودروا چې دا شی مرشي امام شی مرشي دا سرتنه ټول راو دی مقتدي یو کنه بار یې سا کنه په ته مخته یې کا او مخې وروړه و د امام په طرف باندې کنه دا لمز مکروه ده راو ده مکروه ده دا ته په دې ته نشي په امام نه مخته ده په امام نه مخته نه ده که چې کنه دا ور مخته امام ور مخته مخته بو چې ده کنه ور سټ وای دا راو ده خدای مکروه ده نشي به تعظیمی ده و دا غا چې مقتدی کنه ورشوشي دان دا جه زکا چه داوی نا مختا شو داغا سرات چه مقتدی کنا شمال طرف تا ودره جی دا رو دا داغا چه مقتدی جنوب طرف ودره جی کنا داغا رو دا دا دوا سرطی نا دا کنا خلاف نی یو دا نو چه کنا یو کچه امام تر مختا شی دا مکرو دا او بل دا چه امام د شو تر مختا شی کنا دا نا جیز دا دا دوا سرطی نا رو دی بلا کرا حتا کنا چه مقتدی دولی ورو یا دیلی ورو کنا و امام دی طرف تا وی دا رو دا و إ ذ ا ص ل ى امام في المسجد الحرام او چې مسك امام په مسجد حرام شي كعبه شي نه في جماعت سره مسكو فتحلق الناس حول الكعبه حلقه جوړ کړ حلقه چپیره د کعبه ټول حلق کنه حلق ډېری به کنه یو تر تنده به پر بدل شي وصول به صلات امام دې میږي کو پر مزه امام پسه فمن كان منهم اقرب الكعبه من امام جازت کیم سره چې په دې شي کعبه ته ډېر ورځي په امام نه هغه می صحیح ده خو اذا لم يكن في جانب الامام چې امام په طرف شي نوي مثلا امام لار مخ ویور ده کنه ای طرف نه ویور ده سپینا پس ویور دی ګرد خو ای طرف نه بدر ویور دی بارا نه ویور دی کنه ای طرف نه ویور دی و ذ ن ح ا ل ك د ا ك ن ك ا ب د ي و ل ت و ر ز ي ا د ي إ م ا م ر ي ا د ا ي ك ن و د ا و ر ز ي د ا د ا ر و د د ا ب م م ن مختشي بچي تو ب م م ن مختشوا ي ك ن ا إ م ا م يوغاس بسرطا دي ولنا وتكنا یو ولې شته کنه فاصله دو دیول نه ته ور نږدې ځکه چې طرف یو نه ته نږدې شي دا جهاتونه مختلف دي کنه امام دولر وند او ته دولر ونی کنه په دې شي نږدې ولر نشته دا راو ده لأن تقدم وتأخر إنما يدري عند اتحاد الجانب مشكولا وشكولا أو متصور ده جانب طرف يوي البته چې په خپل طرف شي ور نږدې وي چې کوم طرف ته امام ملور ده کنه بیا هغه نسای کېږي اته قدم لولو ومن صلى على ذر كعبته چاچه مسكو پچات تک خانه کعبه بنده جاز صلاته هو ديگه ميزا سيدا کنه هم مکرو ده خلاف الله شفير مولا امام حبيبي که چه نه اديگه ميزا سي کری ځکه چې دا خانه کعبه ته اندبي جوړ کنه چې پوس پچات وی خو دې خو کنه هاوی په ترا بنده کنه هغه سيدا پر وزي ميروي چې نه دا خانه کعبه ته وی جوړ ده لأن الكعبه هي العرصه کعبه خو د میدون ته ویل شي چې د دیول پر بدل ده کنه د دیونه هم نه کنه کعبه چې د کیم کنه میدون دا او د دیونه چار چې پر بدل دی کنه د عرصه کعبه ده او دای پوس په چاپ میور ویلور ده کنه او د عرصه خو دته روغله والهواء الى عنان سما عندنا کعبه دا کنه د میدون ته د عرصه ده والهواء د تزوی ده الى عنان سما دې کنه اسمون دې کناره رسه لما في من ترك تعظيم ذكر كي پدا شي دي تعظيم كنا پر شول دي بعد بيدو انا كي پوس چاته ور چک شوي وقد ورد النهي عنه انا بيسم او دي پاس هم نه كنا دي گل مزنا په انا كي په چات بونه كنا مانا روغلي دو كنا او زين چې پاس من مکرو دا يو په شکنا انا كي چاته دا ا تعظيم دي وجنه چې دار شي بيد بير سي